وهلم جره دویم فصل له په معرفت الروات کې چې په دې کې یوش انواع د علوم الحديث به ذکر کیږي په دې نوع کې په معرفت الروات کې اوله نوع ده معرفت الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين دا وی په لغت کې مصدر د صحابه په معنا د صحبت سره او صحابي او صاحب چې د دې جمع اصحاب او صحب راځي او د صحابه او اکثر استعمال په معنا د اصحاب سره دی په لغت کې سلوي ملګری لا او په اصطلاح د محدثینو کې صحابي چالوي من لقي النبي صلی الله علیه وسلم مسلما ومات علی الاسلام ولو تخللت ذلك ردة علی الاصح دا هغه شخص لوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په حالت د اسلام کې ملاقات شوی ملاقات دې د پاره ذکر کو چې دا عام دی د رؤیت نه ځکه کله به یو صحابي په سترګو نابینه وي نبی صلی الله علیه وسلم به نی لیدلی نو ځکه لفظ د لقا ذکر کو چې په دې کې عموم دی او بیا په اسلام باندې دی وفات شوی ولو تخلل ذلك رده على الاصح اگر که په درمیان کې معاذ الله ارتداد راغلی دا د محدثینو د صحیح قول مطابق نبی علیه الصلاة والسلام یې په حالت د اسلام کې لیدلی دی، بیا معاذ الله دی مرتد شوی دی، خو بیا اسلام له راواپس شوی، نو دا نوم د صحابي د ده نه لرې کېږي نه، بلکې په طبقه د صحابه کرام رضی الله عنهم کې دی شمارلی شي. لکه محدثین د دې مثال ورکوي اشعث ابن قیس رضی الله عنه چې په درمیان کې دی د ارتداد شکار شوی و، بیا د ابوبکر رضی الله عنه په خلافت کې اسلام له واپس شو مسلمان شو د اهل علم او د محدثینو په دې باندې اجماع او اتفاق دی چې د په صحابه کې شماري او د د احادیث په صحاح او مسانیدو کې راوړي دي پوښوي تاریخ باندې د دې نوع د معرفت اهمیته و فائدته اهمیت څه ده فائدې څه ده وی معرفة الصحابة علم کبیر مهم عظیم الفائده دا علم معرفة الصحابه یو لوی علم دی د اهمیت حامل دی او لوی فائدې والا دی ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل مصنف رحمت الله علیه د علم د معرفت یو فائده دا ذکر کوي چې متصل او مرسل طالب د علم وپېژني. د صحابه کرامو په معرفت باندې په طالب العلم کې دا تمیز راځي چې د متصل او مرسل پېژندې شي. مخکې د متصل تعریف هم په ابتدا کې تیر شوی د مرسل هم تیر شوی دارنګ په دې علم سره معرفت د موقوع راځي د مقطوع نه چې مقطوع کم روایت دی موقوف کم دی دا ټول تعریفات مخکې تیر شوي دا رنګ په دې سره طالب العلم دا پیژني چې مرفوع حکمن کم دی لکه صحابي وای چې د دې خبرې دا حکم دی او داغي درای مجال پکې نوي قیاس لپکې څه دخل ني نو دې وضاحت مخکې ذکر شوی چې دا په حکم د مرفوع کې وي چې غیر مدرک بر رای خبره صحابي وکي بهر حال دا د علم د معرفت فواید دي اوس دریم عنوان مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي وی بما تعرف صحبه الصحابیه په دې کې د اثبات الصحبه غ طرق ذکر کوي په دې عنوان کې چې صحبت د صحابي په سبا باندې معلومیږي په سبا پیژندې شي وي تعرف الصحبه باحد امور خمسه وهي صحبت د صحابي چې معلومیږي نو په پنځو خبرو باندې پنځو امور باندې هغه دادي عمر بن الخطاب او باقی لس صحابه کرام چې د جنت زیری ورله په دنیا کې ملاو د دې صحبت په تواتر سره ثابت ده دویمه طریقه د اثبات الصحبه د پاره صدا الشهرتو مشهورواله استفاضه لکه ضمام ابن ثعلبه او عکاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنهما چې دا مشهور ده چې صحابه کرام دي د تواتر نه د شهرت په مرتبه کې لږ کم وي او دریم چې د اخبار صحابي چې یو صحابي دا خبر ورکي چې دا فلانه شخص دا صحابي دی د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره دی ایمان وروړو دې مثال اهل علم دا ذکر کوي حمما ابن ابي حمما حمما الدوسي حمما ابن ابي حمما الدوسي رضي الله تعالی عنه په اصبهان کې د مبتون وفات شوی او مبتون معنا ده د خېټې په بیماری باندې نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه د د لپاره شهادت او گواهی وکړه چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې د له حکم به شهاده کړی و دا واقعه او قصه امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې او امام ابو داود طیالسی ذکر کړی ده دارنګ اخبار ثقه من التابعین سلورم نمبر صحبت په دې ثابتېږي چې یو ثقه د تابعین نه یو شخص د پاره گواهیو کې چې دا صحابي دی او پنځم نمبر اخباره عن نفسه چی یو سړی په خپله ووایی زه صحابی یم خو دی دپاره مصنف دوه شرطه ذکر کړی یو دا ان کان عدلا چی دی په خپله عدل وی د عدالت تعریف خو درله یاد دی کنه چی ملکه تحمل صاحبها على ملازمه التقوى والمروءه دا تعریف په نزهه النظر کې حافظ رحمت الله علیه کړه چې د په خپل عادلی دا شهادت کی دا اخبار ورکی چې د صحابي نه او دویم وکانت دعواه ممکنه د صحابیت دا دعوه د ممکنه وي ممکنه څنګه وي چې د معاصرت د نبی صلی الله علیه وسلم سره ثابت وي هغه زمانه مونږ دی وي د معاصرت د پاره ضابط او قانون سره چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه سل کال وروسته دعوه نه کوي چې ګنې د هغې د وفات نه سل کال بعد دی دعوه کوي چې زه صحابي یم هغې نه وروسته وفات شوی دی وجه دا د حدیث د متفق علیه کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل حیات مبارکه په اخر کې ویلیو ارائیتکم لیلتکم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد وای د دې شپې نه زه تاسو له خبر درکوم چې سل کاله تیریږي نو دا کم چې په ځمکه موجوده دي په دې کې به باقی څوک نی پاتې نو د دغه ورځې نه بعد چې څوک د سل کاله وروسته دعوه کوي دی په دې دعوه کې کاذب دی نو دا پنځم طریقې چې د اثبات الصحبه دپاره ذکر کا دې دپاره دوه شرط دي چې دا د خپل ځان د طرف نه اخبار ورکوي چې صحابي دی یو به دی په نفس الامر کې عادل وي او دویم د د دا دعوه به ممکن وي د سل کالو دن نه دن به د دا دعوه کړي وي که د دین رستوي نو دی بیا په دې دعوه کې دروغجن دی د دې وجنه اهل علم ذکر کړي که پرستو زمانه کې چې دعوه د صحابیتو کا نو دی په دې دعوه کې کاذب دی دا خبر به نشي قبولوله مثال ورکي رتن الهندي را تا نون ده په شپږ سوه هجرۍ کي د صحبت دعوه کړې وه. په اوومه هجرۍ کي راغلی دی شپږ سوه کاله وروسته د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات نه او دعوه کوي چي زه صحابي يم. اهل علم وايي په حقیقت کي دی شیخ دجال امام ذهبي رحمة الله علیه ذکر کړي چي دا یو دجال شیخ وو. بیا په دې باندي اجماع د محدثینو ده چي په صحابه کرامو کي د مرګ په اعتبار سره چې اخیرنی و هغه څوک و مصنف رحمت الله علیه به ذکر هم کړي ابوالطفیل عامر ابن واثله رضی الله عنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تهذیب او تهذیب کې وایي چې دی په 110 هجری کې وفات شوی د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه څومره وروسته سل کاله بعد نو دا اخرنی صحابی دی ددی سن نه چې رستو څوک دعوه کوي د سن 110 هجری نه نو دی په دعوه کې کاذب دی اهل علم دا دعوه نه قبلوي نو دا پنځه طرق مصنف رحمت الله علیه ذکر کړل د اثبات الصحبه د پاره سلورم عنوان تعدیل جميع الصحابه دا د اهل سنت والجماعت نظریه دا مسلمه قاعده ده چې الصحابه كلهم عدول صحابه کرام رضی الله عنهم ټول عادلان دي او د عدالت تاریخ مو واوریدو ملکه تحمل صاحبها على ملازمه التقوى والمروءه دا یو ملکه ده چې دا خپل صاحب په دې باندې راپورته کوي چې د دې موصوف وي په تقوا باندې او په مروءت او سړیتوب باندې عدالت د صحابه کرام رضی الله عنهم دا په کتاب الله سره ثابت دی په سنت صحیحه سره ثابت دی په اجماع د امت سره مصنف وی والصحابه رضی الله عنهم كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي سواء من لابس الفتن منهم ام لا برابر خبره ده که څوک په دغه فتنو کې مبتلا شوي او کنه فتنو نه مراد په خپل منځ کې چې کوم مشاجرات د صحابه کرامو راغلي او اختلافات وهذا باجماع من يعتد به دا په اجماع د هغه چا چې د هغه اجماع له اعتبار دی یو خو داسې خلک دي چې اجماع له اعتبار نشته نو هغوی خو به قیل قلنا وایي خو هغه په منزله د لا شی دي ومعنى عدالتهم د دوی د عدالت معنا څه ده أي تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها چې دوی د دین لري دي اړخ لدی چې دوی د روایتو کې قصدن دروغ وي يا د هغې نه دې منحرف شي، اړخ لدې شي، بارتکاب ما يوجب عدم قبولها، يا د داسې اعمالو ارتکاب دې وکړي چې د دی روايت به بيا نه شي قبلولی، فينتج عن ذلک قبول جميع رواياتهم من غير تکلف البحث عن عدالتهم، د دې په نتيجه کې به موږ له څه ملاويږي چې موږ وايو صحابه عدول دي، چې د دی ټول روايات دا به قبليږي دا تکلف او ځان به نه ستړی کوو چې موږ دې ولټوو چې آیا دا عادلان وو که نه؟ لکه د صحابه کرامو نه چې په اسناد کې لاندې کوم طبقات دي، تابعین او تبع تابعین او د هغې نه وروسته، په هغې کې به موږ دا بحث، تنقیب او تفتیش کوو چې آیا ثقه دی که نه دی؟ خو صحابه کرامو کې دا بحث نشته. نتیجه څه ده؟ چې د دوی روایت ثابت شو نو دا قبول دی علی الرأس والعین. ومن لابس الفتن منهم يحمل امره على الاجتهاد المأجور فيهم فيه لكل منهم او څوک چې په فتنو کې مبتلا شوی خپل منځ کې مشاجرات نو دا غي دا امر به حمل کول شي په هغه اجتهاد باندې چې پاغي کې هغه له اجر ملاويږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې یو مجتهد اجتهاد کی صحیح حدیث ته د بخاری نو که دی خطا شو دله به یو اجر ملاویږي که صواب او حق له ورسیدو نو دوه اجره دي دغه شان د صحابه کرام رضی الله عنهم نه چې کم مشاجرات راغلي کم چې په جانب صواب باندې او هغه له اجران دي او کم چې په جانب خطا باندې او هغه له اجر واحد دی او موږ له دا اجازت نشته چې په هغه کې د کلام او خبرې وکړو تحسینا للظن بهم په دای باندې حسن ځوان خیسته ګمان دې زمون لانهم حمله الشریعه واهل خیر القرون ځکه دا د شریعت حاملین دي دا شریعت مونږ لرا نقل کړی دی او دا د هغه بهترینو پیړو نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د له خیریت شهادت او گواهی کړی ده پنځم عنوان په معرفت الصحابه کې څه ده اکثرهم حدیثا چې په دې کې مکثرین صحابه څوک کثرت سره احادیث چا نقل کړیو نو مصنف رحمت الله علیه به پنځه صحابه کرام د مکثرینو نه ذکر کی امام سیوطی رحمت الله علیه په الفیه کې وای والمکثرون فی روایت الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي مکثرین صحابه کرام چې احادیث کثرت سره را نقل کړي دي په هغې کې ابو هريره رضی الله عنه سرفهرست دی ورپسې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او بیا انس ابن مالک والبحر د بحر نه مراد څوک دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دارنګ سعید خدری ابو سعید خدری رضی الله عنه او جابر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم زوجه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نو هغه صحابه کرام ذکر کړي ابو هريره دویم ابن عمر دریم انس رضی الله عنه سلورم عبد الله ابن عباس او پنځم ابو سعید خدری شپږم جابر وم ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین مصنف به پنځه ذکر کی وی واکثرهم حدیثا سته من المكثرین وهم على التوالي خ مصنف رحمت الله علیه شپږ ذکر کوي چې په دای کې شپږ صحابه کرام د مکثرینو نه دي په ترتیب باندې اول ابو هريره رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 15000 درې سوا سلور او یا احادیث را نقل کړي پنج هزار تین سو چورتر وروا عنه اکثر من ثلاثمئة رجل د درې وسو نه سیوا راویانو شاګردانو د دنه اخص کړي د احادیث را نقل کړي دویم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې د دنه 2630 احادیث را نقل دي دریم انس ابن مالک رضی الله عنه چې د ده نه دوه زره دوه سوه شپږ اتیا حدیث نقل دي. څلورم عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین چې دو هزار دو سو دس احادیث روایت کړي. پنځم دی ابن عباس رضی الله عنهما چې ایک هزار چین سو ساټ روایات د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي او شپږم د جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما رضی الله عنهما چې زیاتې فتوی ترې نه رانقل دي او صحابه کرامو له به د مسائلو جوابونه ورکول هغه و عبدالله ابن عباس صاحب ثم کبار علماء الصحابة وهم ستة کما قال مسروق وی بیا غټ علما د صحابه کرامو دا شپږو لکه مسروق رحمت الله علیه چې ذکر کړی دي امام مسروق وایي، انتهی علم الصحابة الی ستة، د صحابه کرامو د علم انتها چې شوې وه، د هغوی علوم راجمع وو، پکې نو شپږ صحابه کرامو کې وو، هغه عمر وعلي وابي بن کعب وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم. په دې شپږو صحابه کرامو کې د ټولو صحابه کرامو علوم راجمع وو، وایي، ثم انتهی علم السته الی علی و عبدالله بن مسعود، د دې شپږو دا علم بیا په دې دوو صحابه کرامو کې راجمع و، علی او ابن مسعود رضی الله عنهما کې. بل عنوان ذکر کوي، من هم العبادله، په صحابه کرامو کې عبادله څوک دي؟ په عبادله ورسره یادېږي چې نوم د هغه یو عبدالله عبدالله. وایي، المراد بالعبادله بالاصل من اسمهم عبدالله من الصحابه اصل کې عبادله په صحابه کرامو کې هغه چاله وي چې عبدالله نومي وي خو يبلغ عددهم نحو 300 صحابي د دې تعداد چې عبد الله نوم باندې کم صحابه دریو سو لرسي لكن المراد بهم ها هنا اربعه من الصحابه كل منهم اسمه عبد الله خو په دې ځای کې چې کله عبادله ذکر شي اصطلاح د محدثینو نه چه ددی وفات وروسته شوی او الله اوږد عمرونه ورکړی نو وروسته وفات شوی دی تر دی چه خلق ددی علم له محتاج وو فکانت لهذه المز... فکانت لهم هذه المزیه والشهره نو دا امتیازی حیثیت او دا شهرت دی له حاصل شو فاذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قیل هذا قول العبادله دای چې په یو فتوا باندې مجتمع شي او اتفاق راشي نو اهل علم وایي چې دا قول د عبادله او د سلور صحابه پر راجمه شوی دي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قدیم الوفات د دین مشر صحابي دی نو هغه په دې عبادله کې نشته دا کشران صحابه کرام پکې دي عدد الصحابه د اتم عنوان مصنف ذکر کوي د صحابه کرامو تعداد وی ليس هناك احصاء دقيق لعدد الصحابه د صحابه کرامو د شمیر د پاره داسې دقیق احصاء نشته چې ګنی یو یو د شمارل شوی لكن هناك اقوال لاهل العلم يستفاد منها د اهل علم ساقوال شش دا غینه دا استفاده مونږ حاصلو چې انهم يزيدون على 100 الف صحابي چې د یو لاک نه صحابه کرام سیواو واشهر هذه الاقوال قول ابي زرعه الرازي په دې کې مشهور قول د امام ابو زرعه الرازي رحمت الله علیه دی هغه وی قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم عن 114000 من الصحابه ممن روى عنه وسمع منه و رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1 لاک 14 هزار صحابه کرام نو وفات شوه چې دی صحابه کرام دا غي نه روایت نقل کړي سماعت نه ثابت ده نو دا په تعداد د صحابو کې مشهور قول د ابو زرعه الرازي چې د دې تعداد څومره 1 لاک 14 هزار خو دا داسې احصاء دقیق په هغه زمانه کې نه وه چې ګنې رجسټر راواخلې د یو یو نوم لیکي او بیا ورسره ارقام لیکي یو دوه درې تر دې چې لکونو له ورسه بس دا به یو اجمالی قول چې یاره دا دومره خلک په دې میدان کې دي دا دومره زره دي دومره لاکه دي عدد طبقاتهم نهم عنوان د صحابه کرامو طبقات داغي څومره تعداد دی اصل کې علماء رحمت الله رحمهم الله چې کله د صحابه کرامو طبقات ذکر کوي نو دوه طریقې دي د اهل علم په دې کې یو دا چې دا ټول په یو طبقه کې شماري په دې اعتبار باندې چې دی د صحبت په غنوم کې مشترک دي که صحابي وړوکی دی که لوی دی که قدیم الاسلام دی که متأخر الاسلام دی دا ټول په نوم د صحابیت کې مشترک دي نو یو طبقه شماري چې د نبی صلی الله علیه وسلم مرګري او په دې کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د دې ملاقات شوه لقیا او لقی شوه دا دارنګي اخذ د نبی صلی الله علیه وسلم نه کړه سماع ثابت ده نو دې نسبت لچ وګوري دې ناحیه او اعتبار لوګوري نو یو طبقه بازش مارلې دا ترتیب د چا د په دې ترتیب باندې کوم اهل علم تصانیف کړی دي خلیفه ابن خیاط رحمه الله په الطبقات کې دغه تقسیم کړي چې صحابه یو طبقه شمارلې ځکه دی په مسما د صحبت کې مشترک دي لقي النبي صلی الله علیه وسلم کې مشترک دي فی الاخذ عن النبي صلی الله علیه وسلم مشترک دي دارنګ د امام مسلم رحمت الله علیه کتاب د الطبقات نغم په دې ترتیب باندې صحابه یو طبقه شمارلې دارنګ امام بحشل باح شین لام داغه کتاب د تاریخ واسط نو په هغه کې صحابه یو طبقه ده ابن حبان رحمت الله علیه چې مشهور امام دی د حدیث او د جرح او تعدیل داغه دوه کتابونه دی پاغي کې صحابه په دغه ترتیب باندې یو طبقه شمارلې په کتاب الثقات کې او دارنګي کتاب مشاهیر علماء الامصار کې امام زهبي رحمت الله علیه په سير اعلام النبلاء تذکرة الحفاظ کې په یوه طبقه صحابه شمارلي دي ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې او بعضی د صحابه کرامو مختلف طبقات ذکر کړي په مختلفو اعتباراتو باندې نو مصنف رحمت الله علیه وی اختلف فی عدد طبقاتهم اختلاف د اهل علم ده په طبقاتو د صحابه کرامو کې چې د دې څومره تعداد ده فمنهم من جعلها باعتبار السبق الى الاسلام او الهجره بعضې په دې ترتیب باندې طبقات ذکر کړي چې چا ړومبنی اسلام راوړی نو هغه مخکې طبقه ده ورپسې بیا بله طبقه ده یا د هجرت په ترتیب باندې چې چا اول هجرت کړی چا حبشې له هجرت کړی بیا مدینې له کړی هجرتې نه کړي او شهود المشاهد الفاضله یا هغه مشاهد فاضله لکم حاضر شوی دي کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم مشهور غزوات کړي نو څوک چې غیر شامل دي وای دا اصحاب بدر دي دا اصحاب احد دي دا اصحاب د شجره الرضوان دي د بیعه الرضوان ومنهم من قسمهم باعتبار آخر چا په بل اعتبار باندې د دی تقسیم کړی نو مختلف طبقات یې جوړ کړي فکل قسمهم حسب اجتهاده نو هر عالم د دی تقسیم کړی د خپل اجتهاد مطابق مثال په تور باندې وی فقسمهم ابن سعد خمس طبقات ابن سعد رحمت الله علیه پنځه طبقات د صحابه کرامو ذکر کړي په خپل مشهور کتاب الطبقات الكبرى کې هغه پنځه طبقات څنګه دي ړومبنۍ طبقه البدریون کوم صحابه کرام چې بدر له حاضر شوي او دویمه طبقه قدیم الاسلام ولم یشهدوا بدرا چې بدر لنی دی حاضر خو قدیم الاسلام دی او دریمه طبقه من اسلموا قبل فتح مکه چا چې د فتح مکه نه مخکې ایمان او اسلام راوړی سلورم نمبر مسلمه الفتح کوم چې په فتح مکه کې مسلمانان شوي دي او پنځم من توفي النبي صلی الله علیه وسلم وهم احداث الاسنان چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو دا لا نوجوانانو نوی عمر والو نو په دې ترتیب باندې هغه په الطبقات الكبرى کې د صحابه او پنځه طبقات ذکر کړي مصنف رحمت الله علیه وی وقسمهم الحاکم 12 طبقه امام حاکم په معرفة علوم الحديث کې د دی دولس طبقات ذکر کړي ا دولس طبقات څنګه دي مصنف تفصیل نه کړ خو طبقات داسې دي چا چې په مکه کې اسلام راوړی من اسلم بمکه دا یو طبقه دویمه طبقه اصحاب دار الندوه کم چې دار الندوه صحابه دریم المهاجره الى الحبشه چا چې حبشې له اول هجرت کړی و څلورم من بايعوه صلی الله علیه وسلم عند العقبه چا چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په عقبه کې مبايعت او بیعت کړی و او پنځم اصحاب العقبه الثانيه په بل کال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عقبه ثانیه کې بیعت وکړو او شپږم اول المهاجرين الذين وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء ولما يدخل المدينه هغه مهاجرین چې اول هجرت کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه لره ورسېدو لا مدینه لنو داخل او دی لا په قبا کې او دی رو رسیدل نبی علیہ السلام اول چراغ قبا کې د اهل تاریخ دوه قول دي یا سلور رضی تیری کړي په قبا کې د کلثوم ابن الهدم رضی الله عنه په کور کې یا سوار لس رضی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا مدینه منوره له داخل شوی نو چې د مدینه له هجرت کو نو دای شپږمه طبقه ذکر کړي امام حاکم په معرفت علوم الحديث کې ومه طبقه د اهل بدر او اتمه طبقه من هاجر بین بدر و حدیبیه د حدیبیه او د بدر په منځ کې چې هجرت مدینه اله کړي نهمه طبقه اهل بیعت الرضوان او لسمه طبقه ذکر کړې، المهاجره بين الحديبيه والفتح، د صلح حديبيه او د فتح مکې په مابين کې چې هجرت کړی، يولسمه طبقه چې يوم الفتح باندې چا ايمان راوړی او نبي عليه الصلاة والسلام سره ملاو شوي او دولسمه طبقه هغه ماشومان او اطفال چې نبي صلی الله علیه وسلم یې په فتح مکه کې لیدلی و یا په حجة الوداع کې د هغوی ملاقات نصیب شوی و، نو دا یې اخیرنۍ طبقه د صغار الصحابه ذکر کړې. لسم عنوان ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه افضلهم چې په صحابه کرامو کې افضل او بهتر څوک دی وي وافضلهم على الاطلاق ابو بکر الصدیق ثم عمر رضی الله عنهما باجماع اهل السنت په صحابه کرامو کې علی الاطلاق چې افضل دی بغیر د سقیودنا اغا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی بیا ورپسې مرتبه د عمر فاروق رضی الله عنهما دا په اجماع د اهل سنت والجماعت سره ثم عثمان ثم علي على قول جمهور اهل السنت جمهور اهل سنت وی چې دریمه مرتبه بیا د چا ده د عثمان رضی الله عنه او سلورمه د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ثم تمام العشرته بیا دای پسې چې کوم باقی عشره مبشره بالجنه دي او بیا ورپسې دویمه مرتبه د اهل بدر ده ثم اهل احد بیا کوم چې د احد غزاله د احد غزا له حاضر شوي په هغې کې شریک شوي ثم اهل بیعت الرضوان بیا چې کوم په بیعت الرضوان کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګریو اولهم اسلاما دا یو لسم عنوان دی چې اول اسلام چا راوړی نو من الرجال الاحرار ابو بکر الصدیق رضی الله عنه موالي نه مراد چې کوم ازاد شوي غلامان وو، من العبيد د غلامانو نه چې لا ازاد شوي نو بلال بن رباح رضي الله عنه آخرهم موتا دولسم عنوان چې صحابه کرامو کې د مو د موت او د مرګ په اعتبار سره اخیرنې څوک دی ابو الطفیل عامر بن واثله الليثي رضي الله عنه ابو الطفیل رضي الله عنه دی وای مات سنه 100 بمکه المکرمه په سلمه هجری کې مکه مکرمه کې وفات شوی وقیل اکثر من ذلک بعضی د دین زیات تاریخ ذکر کړي راجح قول دا د کم چې موږ مخکې ذکر کو په حواله د حافظ ابن حجر د تهذیب او تهذیب چې په 110 هجری کې ابو الطفیل رضی الله عنه وفات شوی او د اخیرنې صحابي نه ثم آخرهم موتا قبله انس بن مالک بیا اخیرنه د مرګ په اعتبار سره چې د دنه مخکې وفات شوه اغا انس ابن مالک رضی الله عنه د توفی سنه 93 بالبصره هغه په 93 هجری کې په بصره کې وفات شوه دی اشهر المصنفات فيه په معرفت الصحابه کې چې کوم مصنفات شوي نو پاغي کې مشهور کتابونه کوم دي ړومبنه کتاب ذکر کوي الاصابه فی تمیز الصحابه د حافظ ابن عجر عسقلانی رحمت الله علیه چې د متوفا د 852 او دا کتاب مطبوع ده په 14 جلد کې په تحقیق د عبد الله ترکی سره علما وایي دا د امهات الكتب نه په معرفت الصحابه کې او په دې کې اکثر تراجم دي د صحابه کرامو دومره ډېر تراجم په بل کتاب کې نشته د سوره تراجم ذکر کړي 12446 دولس زره سلور سوا شپږ سلويخ صحابه کرامو تراجم په دې کتاب کې راوړي او دا تراجم د کتابه سلور اقسام له تقسیم کړي اول قسم چې دی الصحابه رضی الله تعالی عنهم دویم اطفال د صحابه کرامو ذکر کوي او دریم قسم چې دی مخضرمون چې رستو به ذکر راشي او سلورم من ذکر فی الصحابه وهما هغه صحابه کرام چې وهمن خلکو په صحابو کې شمار کړي خو په نفس الامر او حقیقت کې هغه په طبقه د صحابه کرامو کې نه دي او په هر په هر یو قسم کې بیا ترتیب د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا دی چې په حروف معجم سره صحابه ذکر کوي اول هغه څوک چې په نوم کې الف او همزه راځي بیا با بیا تا وهلم جره دویم مشهور کتاب چې هغه د امهات الكتب نه دی په معرفت الصحابه کې هغه د اسد الغابه فی معرفت الصحابه لعلي بن محمد الجزري المشهور بابن الاثير د ابن الجزري رحمة الله عليه چې په ابن الاسير سره مشهور او معروف دی په چه سو تیس هجرۍ کې دی وفات شوی دا کتاب مطبوع دی په اته جلده کې او بل کتاب چې د امهات الكتب نه دی په معرفة الصحابه کې هغه څه شی دی الاستيعاب فی معرفة الاصحاب مصنف خو ذکر کړی فی اسماء الاصحاب خو د کتاب نوم دی الاستيعاب فی معرفة الاصحاب د ابن عبدالبر رحمة الله علیه، المتوفی، چار سو تریا ساټ، دا کتاب په څلور جلده کښې طبع دی. دا هم په دې باب کښې د امهات الکتب نه دی. په حروف معجم باندې دا کتاب مرتب کړی دی خو په طریقه د مغاربو باندې. د هغوی حروف معجم کښې تقدیم او تاخیر شته. دا کوم حروف چې معروف دي زموږ په دې قاعدو کې الف با تا ثا جیم تر اخره پورې نو دې له ترتیب د مشارقه وای او دا غي غ ترتیب کې تقدیم او تاخير شته نو د مغاربه چې کوم حروف معجم دي پاغه ترتیب دغه کتاب مرتب کړی دی خو بیا د دې چې کوم محقق دی علي البجاوي نو هغه پکې تصرف کړی دی دغه ترتیب کې د مغاربه وا ترتیب را نقل کړی دی په ترتیب د مشارقه وباندې د دې لپاره چې خلکو لپاره کې بحث اساني دي کتاب له مراجعه اساني ځکه دا تعریف دا ترتیب معروف دی په دې کتاب باندې سم منتقدات هم دي انتقاد په بعض اهل علم کړي ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه علوم الحديث کې وای اول د کتاب تعریف ذکر کړي چې دا د امهات الكتب نه ده خثنا په ذکر کې بیا وای لولا ما شانه به من ایراده كثيرا مما شجر بين الصحابه وحكايته عن الاخباريين للمحدثين وغالب علی الاخباریین الاکثار والتخلیط فیما یروونه وی ډیر بهترین کتاب دی خو صفت ذکر کی وی کدا کتاب په دی باندې بدرنګ کړی نه وی عیب دار کړی نه وی چې د صحابه کرامو په منځ کې کم مشاجرات او اختلافات راغلي دي د هغه ډېر ذکر کوي او دیم حکایت د اخباریینو نه ذکر کوي د تاریخیانو خبرې ذکر کوي د تاریخ خبرې څه دخل دی د محدثینو کلام را نقل که چې باب د صحابه ذکر کې او بیا هغه وی غالب په اخباریینو باندې څه د اهل تاریخ ذکر کوي هغه خو صرف خبره ډیری چې کیسه خوندوره کی او ډیر سیزونه راجم کی او ګډوډواله راولي محدثین انتقا کوي صفا سوتره خبره راخلی او غنده خبره اړخ لکې نو دا د دې کتاب یو عیب ابن صلاح ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې ذکر کړي خو علی کل حال د ابن عبد البر رحمت الله علیه دا کتاب چې نه دا په معرفت د صحابه کرامو کې د امهات الكتب نه نه بعضی مسائل او احکام چې متعلق دي د معرفت الصحابه سره او مصنف رحمت الله علیه نه دي ذکر کړي نو پاغي کې یو عنوان دا دی چې الاحکام المتعلقه بسب الصحابه د صحابه کرامو د سب او د شتم سره چې کوم احکام متعلق دي لومړی عنوان پکې دا دی چې په دې باندې د اهل علم او اجماع او اتفاق دی چې د صحابه کرامو سب او شتم دا حرام دی د کبایر الذنوب نه نه دا اتفاقی خبره ده دویم په دې کې اختلاف دی د اهل علم دوه قول دي چې آیا دا خلک کافر دي کنه چې څوک سب د صحابه کرامو کوي یو قول دا دی چې څوک سب د صحابه کرامو کوي نو دا کافر دی اهل علم د دې تکفیر کړي وجدا ذکر کوي چې په دې کې تکذیب د قرآن کریم او د سنت دی، ځکه قرآن کریم د صحابه کرامو ثنا او مدح ذکر کوي، احادیث د دوی په ثنا او مدح کې راغلي، نو څوک چې د دوی سب کوي دا تکذیب د قرآن او د سنت کوي، تکذیب د قرآن او د سنت څه شی دی؟ کفر دی، نو په نتیجه کې دوی کافر شول، د مناطقه هغه صغرا کبرا جوړوي. بل په دې کې وایي ایذا د للرسول صلی الله علیه وسلم د هغوی تنقص او شان کمول دی او په هغوی باندې طعن دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د دې صفت کوي د دې نه منه فرمایي چې سب او شتم بینه کې ته سب او شتم کې نو نبی رسول الله والسلام لدی ایذا او ضرر رسول دا غي تنقص دی او کو طعن دی په وکو په دې کې ابطال د وحي او د شریعت ته ځکه دی د دې ناقلین دي د شریعت او وحي چا موږ لره نقل کړي صحابه کرامو نو دی لچې تسب او شتم کې نو تا د وحي او د شریعت ابطال کو دارنګه الله رب العالمین وی فرمای لیغیظ بهم الكفار د صحابه بارکیه وی فلا یغتاظ من الصحابه الا کافرون صحابه ول چې غوسه کیږي او غوسه په ورزي دای په شان دا به کافر له ورزي دا د هغه اهل علم تعلیلات دي کم چې سب د صحابه کرامو له کفر وای او یو طائفه د اهل علم دا وای چې نه په دې صرف سب او شتم باندې کافر کیږي نه فاسقان دي ځکه حدیث پاک کې چې کوم راغلی لا تسبو اصحابي نو دې کې یو واقعیا او اشاره ده چې محدثینو ذکر کړي چې خالد بن الولید رضی الله عنه عبد الرحمن رضی الله عنه لسب کړي وو نو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه واقعیا او قصه کې ویلو چې لا تسبو اصحابي وګد حدیث ده او نبی صلی الله علیه وسلم د خالد رضی الله عنه د دم احدار نو کړي چې ګني د ده وینه دې حلاله شي سره د دې نه چې د بل صحابي سب یې کړی دارنګه وي په صحابه کرامو کې امثله موجود دي چې بعضې د بعضې سب کړی دی خو د هغوی تکفیر چا نه دی کړی هیچا دا نه دي ویلي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په خپل مشهور کتاب الصارم المسلول کې دا مسله ډیره مفصل ذکر کړي چې ساب الصحابه د ده څه حکم دی؟ دی په کومه مرتبه کې دی؟ د دې درې اقسام یې ذکر کړي او اهل علمو دغه تفصیل له ویلي چې دا تفصیل حسن دی کوم چې شیخ الاسلام ابن تیمیه کړی و یو هغه صاحب دی او هغه شاتم دی چې يحكم على عامه الصحابه بالرده او الفسق چې صحابه کرام له معاذ الله د ارتداد نسبت کوي د فسق حکم په لګی نو وای دا خو بلا ریب کفر دی په دې کې خو شک نشته او دویم چې صحابه کرام له وای دا چې سب کوي چې لا يقدح فی عدالتهم ولا فی دینهم چې د صحابه کرامو په عدالت او دین کې هغه څه طعن نوي څه قدح نه راولي د دې مثال بسنګ یا لکه صحابه کرامو له داسې سب کوي چې د دې په عدالت او دین کې په هغه سره څه قدح نه راځي لکه کوصفهم بالبخل او الجبن دا صفت دی او صحابي بیان کی چې د په بخل باندې موصوف او په دې کې جبن او بزدلی و یا عدم زهد او قله العلم و نو دا داسې سبد چې دا غي په عدالت او دین کې د دې څه اثر نشته نو د داسې خلکو باره کې شیخ الاسلام وی هاذا يعذر ويؤدب ولا يكف ولا يكفر بمجرد ذلك د چې دله به تعذير او سزا ورکول شي والي او ټکول به شي چې اسلامي حکومت وي خو صرف په دې خبرو باندې د کافر کیږي نه نو دا دویم نمبر صاحب ذکر کړی او درې می ذکر کړي من لعن وقبح مطلقا چا چې د صحابه کرامو لعن کړي او مطلقا دا غي تقبیح کوي بدر دی ورپسې وي وي فهذا تردد في كفره د د په کفر کې د اهل علم څه شی د تردد دی اولنۍ نوع خو سوا کافر بلا ریب چې څوک د صحابه کرامو تفسیق کوي او د عامه الصحابه د ارتداد په حکم کوي معاذ الله او په دویم کې د اهل علمو دام یو اتفاقی و چې تعذیر او تعذیب وي چې داسې کلام په صحابه کرامو کوي چې دا غي عدالت او دین لس نقصان او ضرر نه ور کوي او دریم دا چې لعن او قبح مطلقا کوي نو تردد د په کفر کې لتردد الامر بین لعن الغیظ ولعن الاعتقاد ځکه د دا لعنت متردد د پمن د دوو خبرو کې چې دا لعن الغیظ د لعن الاعتقاد دی اعتقادي د دی سره بغض ساتي کنا لعن الغير صرف د غضب او د غصې د وجنه دی راغلی دی او لعن په صحابه کرامو کوي د اهل علم په کې دوه قول دی بعضی تکفیر کوي او بعضی وایي چې نه تفسیق دارنګ د اهل علم د دی په قتل کې دوه قول دی اختلاف دی چې صاحب د صحابه کرامو بوجل شي کنه دارنګ په دې باندې خو اتفاق دی چې صاحب د صحابه کرامو د د تعذير او تعذيب بکیږي خو په قتل کې دوه قول دي وای کوم صاحب د صحابه کرامو چې دی ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی یستتاب و یجلد حتا يرجع و ان لم ينتهي حبس حتا يموت د توبې مطالبه به تینه کیږي په کوړو به والی شي تر دې چې دی د خپلې نظریې نه رجوع کړي که منع نه شو نو په جیل کې به بندول شي تر مرګه پورې او دا یې ویلي دي چې من سبهم بسبب نصرتهم او صحبتهم او استحل سبهم فیکفر چا چې صحابه کرامو له بدر دوی د دې وجې نه چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کړې نصرت یې کړی د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابیت د وجې نه ورله سب او شتم کوي یا د هغوی دا سب حلال ګڼي نو په دې سره خو کافر کیږي د صحابه کرامو لعن د هغوی سب او بغض چې دی دا د نفاق او د زندقت علامه ده منافق به پس پیژني چې صحابه کرامو پسې به سب کوي بغض به ورسره ساتي او اهل علم محدثین ذکر کړي چې دا صفت د زنادقه و دی چې ظاهرا اسلام سرګندي خو په باطن کې خبث نفاق او کفر دی د صحابه کرامو متعلق د اهل سنت والجماعت سره موقف نه دې متعلق بعض مسائل یو خو بدا اعتقاد وی چې صحابه کرام عادلان دي الصحابه كلهم عدول دا د اهل سنت نظریه ده او په دې باندې به با مسلمانان اتفاق کوي اقرار په دې به اقرار کوي چې صحابه کرام د فضیلت حاصل له په نور امت باندې او دا به یقین او اقرار وي چې دا خیر القرون کې دي دارنګ د اهل سنت والجماعت موقف په صحابه کرامو کې سره الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم والاخذ باثارهم وفهم الكتاب والسنه والشريعه بفهمهم د صحابه کرامو پسې بروانيږي په دینی معاملاتو کې دا غي اقتدا به کوي دا غي آثار برانی سي قران او سنت چې منی نو دا غي په فهم به منی دا بنی چې د ځانه فهم نه به جوړ کړي د نصوصو نه کم فهم چې صحابه وغسته هغه فهم به وي دریم نمبر موقف د اهل سنت والجماعت د صحابه کرامو په باره کې نشر محاسنهم وفضائلهم وذكرهم بالجميل والترضي عنهم د صحابه کرامو محاسن به ذکر کوي فضائل به ذکر کوي رضی الله عنهم به د غي باره کې وي دای سره به محبت او موالات ساتي دا غا چا سره به مینه ساتي چې دای سره مینه وي دا غا چا سره به بغض ساتي مسلمانان چې د صحابه کرامو سره بغض وي دفاع د صحابه کرامو بکای دارنګ موقف د اهل سنت والجماعت دا دی چې الامساک عما شجر بینهم دینه بجبه بندې د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي دي او دا اعتقاد بلري چې دا ټول مجتهدین او معذورین وه که څوک اجتهاد کې ثواب لرسیدلی دوه اجره که څوک خطا شوی دی معذور دی یو اجر به ورله ملاویږي دارنګ د اهل سنت والجماعت وای چې د صحابه کرام مبارکي د یو تن بارکه بدا اعتقاد نوي چې دی معصوم د من الخطأ والذنب سره د دینه چې حکم به د ټولو په عدالت باندې کې چې الصحابه كلهم عدول خدا اعتقاد او نظریه بدینی چې دا معصومین دي من الخطأ والزلل والذنب دارنګ د اهل سنت والجماعت موقف دی چې لا يتجاوز الحد فيهم د صحابه کرام مبارک به افراط او تفرید نه کوي د چا بارک به دومره غلو نی چې د خپل مرتبه نه پورته کی او دومره جفا بنی چې د خپل مرتبه نه را لاندې کی دارنګ دا اعتقاد به د صحابه کرام مبارک چې لیسو فی المرتبه والفضل سواء چې په فضیلت او مرتبه کې غني ټول برابر دي په دې ناحیه خو برابر دي چې صحابه دي لکه څنګه طبقاتو کې ذکر شول خو بیا د دې په فضیلت افضلیت کې تفاوت شته لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کل افضل علی الاطلاق ابو بکر رضی الله عنه بیا عمر رضی الله عنه په اجماع سره او بیا په دې کې د جمهور اهل سنت مذهب دا چې دریم نمبر مرتبه د چا د عثمان رضی الله عنه سلورم د علی رضی الله عنه په دې باندې اتفاق دی چې احق بالخلافه سوک دی ابو بکر رضی الله عنه بیا عمر رضی الله عنه بیا عثمان او علی رضی الله عنهم څنګه چې د خلفای راشدین ترتیب دا رنګه موقف د اهل سنت والجماعت دا دی چې د آل بیتو سره به محبت ساتي، د هغوی موالات به کوي او د نبي صلی الله علیه وسلم د وصیت هغه حفاظت به کوي چې نبي صلی الله علیه وسلم د هغوی باره کې وصیت کړی و چې تاسو له زه کتاب الله پرېږدم او اهل بیت مې په تاسو کې پرېښي دي او د دوی تقدیم به په غیر باندې کوي د اهل بیتو تفضیل ثابت دی خدا نه چې مرتبه بیا د هغه صحابه نو اوچت کې کوم چې شیخین دي